محترم مولوی صاحب له شپږمې ناحیې څخه یو پښتنه محمود هدایت الله عزیز الله نصر الله احمد الله صدیق الله عنایت الله او هم په روژه کې د مرض په صورت کې دوایي استعمال او پچکاري لګول روا ده او که نه؟ حضرات پیشکاری الفقه الاسلامی و ادلته دا یو کتاب دی فاته جلد کې دی د دغه کتاب دوهم جلد کې راوړي شپاړس سیان دي چې په هغو باندې روژه نه ماتېږي او هم پر مذهب د حضراتو حنفیو یعنې زموږ ستاسو پر مذهب علما حنفیه او مشائخ رحمت الله علیهم حنفیه هغه وایي چې په شپاړسو سیارو باندې روژه نه ماتېږي یو په هغو کې دا پیشکاري راوړې ده پیشکاري که په رګ کې وي او که په غوښه کې وي حتی که په پله کې وي دا درې سره اقسام را اخلي چې دا روژه نه ماتي نه ماتي نه ماتي روژه چې ماتېږي هغه وخت کې چې شخصا بالذات هغه دوا و معدې ته ورسېږي او یا د سر و مغزو ته ورسېږي دغه پیچکارۍ که څه هم د رګ دي رګونه و نس ته سری نه لري که چیرې رګونه و نس ته سری وای دا وینه به ټوله په نس کې جمع کېدل بیا انسان مړ کېږي و دماغ ته مغزو ته رګ سری نه لري که چیرې رګ سری شي په دماغ کې حتما هغه سړی مړ کېږي نو که دغه پیچکاري د رګ ده او که د غوښې ده او که د پلې ده او که لوی ده که کوچنی روژه نه ماتي اما دغه کتاب فرمایي وای احتیاط په دغه کې دی حضراتو که ډېر ضرورت نه و نو تاسو تر مسا پورې وځنډوئ یعنې تر ماښامه پورې بیا د هغه پیچکاري په ماښام کې مستعمله کړي او لا طریقه بهتره طریقه همدا ده او طول حضرات علماء ديوبند رحمة الله عليهم وهذا جبال العلوم دي او غرونه د علم دي او دریابونه د علم دي اتفاقا حضرات علماء دیوبند فرمایي چې په پیشکاري باندې روژه نه ماتېږي دا غرنګ یو کتاب دی اعلی چې جدیده ورته وایي دغه اردو ژبه کې راوتلی دی دغه څه دا نوي نوي حادث شیان را اخلي وایي د هغو څه دغه انډکشن ده دا پیشکاري یې راخیستې ده په دې باندې روژه نه ماتېږي او حضرات احتیاط هنوز هم واجب دی په دین کې که مرګ بیخي خاوند دی نه وي او ستړیا او مشقت ډېر نه وي بیا نو د شپې ور ولګوي دا سل وځنډوي ماښام ته او که تکلیف ته بر دی او دا سړی روژاتي وي بیا هغه ستنې چې ښکارې ور ولګوي که پرک کې وي که په غوښه کې روژه نه ماتوي وسلام